دا سلورمه حصہ شروع کیږي چې سورت محمد نا درې سورت هغه یو باب وو سورت محمد فتح حجرات اوس د دې دینا سورت قاف زاریات او تور مخکې صورت سره مناسبت صورت حجرات کې مسله د توحید سره د دلایل بیان کړي شو نو اوس په دې صورت کې اثبات د قیامت کیږي په دې صورت کې اثبات د قیامت کیږي نو معلومه شله د مشرک کې دولوی لوی جرم دی یو جرم هغه شرک وو او دویم جرم چې دینو هغه انکار د باس بعد الموت نه نو اوس په دې صورتونو کې به باس بعد الموت اثبات کیږي هر دویم صورت کې به د اول نه ترقی بیا لکه دې سورته قاف کې وویل شي وکذالک الخروج نو پسې سورته زاریات کې وویل شي ان الدین لواقع نو بیا تور کې ووایي ان رب ان عذاب ربک لواقع نو هر دیم صورت کې به اثبات د قیامت هغه په ترقی سره ذکر کیږي اما سبق دویم ربط چې صورت حجرات کې اصول د اتحاد او د اتفاق ذکر شلل چې جماعت کې په معاشره کې به اتفاق او اتحاد هغه څنګه قائم کیږي هغه د پاره او قاعده هغه بیان کړي شوی نو اوس په دې صورت کې تخفیف اخروی ذکر کیږي چې هغه د قیامت اثبات دی کچری تاسو دا اختلاف برقرار وساتو د اختلاف نه پشان نشوي نو پرز قیامت به د الله مخامخ کیږي او تاسو د اعمالو محاسبه هغه به وکړي شي نو مخکې هغه اصول د اتفاق او د اتحاد بیان شلل نو اوس په دې صورت کې تخفیف اخروی ذکر کیږي دریم ربط سورت حجرات کې هغه فضیلت سبب هغه ذکر شو چې هغه تقوا او پرهیزګاری و چې تا ویلو چې الفضیلت والکرامت بالتقوا چې عزت او غره والے هغه ملاویږي نو په څه باندې په تقوا باندې ملاویږي نو د کرامت سبب هغه تقوا ذکر شو نو اوس په دې صورت آیت نمبر 31 کې شان د متقینو ذکر کیږي بل ربط سورت حجرات کې احوال د منافقینو اور احوال د مشرکینو بیان شلل نو په اوس سورت قاف کې احوال د کافرانو بیانېږي خلاصه د صورت دا صورت هم مشتمل دی په دوو ابوابو باندې اول باب هغه پنځلسم نمبر آیت پورې دی او دویم باب دا پنځلسم نه تر اخره پورې حاصل د صورت سم چې اول به شهادت د قران ذکر کیږي په اثبات د قیامت باندې والقران المجید او بیا به زجرونه ذکر کیږي بل عجب ان جاءهم اذا متنا وكنا ترابا بل كذبوا بالحق لما جاءهم او پس د هغې نه پنځه دلایل عقلیه به ذکر کیږي لومبني درې دلایلو کې به دا مسله ذکر کیږي انه الخالق سلورم دلیل کې به دا خبره ذکر کیږي چې انه العالم اور بیا پنځم دلیل کې به هغه ذکر کیږي وما مسنا من لعوب دا پنځه دلایل به ذکر کړی شي قاف والقرآن المجيد اوس قاف دا د حروف مقطعات نه دی او دا تاسو به نن سورته بقره په ابتدا کې ویلي بس اعجاز قران کې حاصل وزیا دا د حروف مقطعات نه بعض علما ذکر کوي چې د حروف مقطعات نه دي والله اعلم بمراده بعض علما ذکر کوي چې دا قاف دا مخفف دی صدق الامرنا چې الله کم حکم او فیصله هغه بیان کړی دا هغه بالکل رښتینی ده صدق الامرنا مخفف دی بعض علما لکه تفسیر خازن ذکر کوي چې دا قاف دا مخفف دی د الله هغه اسماء صفاتیو د ابتدایي حرف نه اسماء صفاتیو نه هر هغه اسماء صفاتیه چې هغه په ابتدا کې قاف راځي لکه القیوم قاف مخفف د الله هغه اسم صفاتی القیوم نه القادر القاهر بعض علما ذکر کوي چې دا قاف دا نوم دی صورت دا د دې صورت نوم دی او دغه وجه دا چې فرمایي چې په دې صورت کې حرف قاف دا ډیر زیات استعمال شوی دی علماء تقریبا لیکلي دي چې 48 مرتبه دا فقاب ذکر شوی دی حضرت شیخ نور الله مرکزه وو فرمایل وای ما وشمارل دا 52 دي او چې دا قاف سره کینو 53 دي ما وشمارل او 53 جوړیږي ما د سنت په پوره شي فیسبات د قیامت والقران المجید او شاهد دی قران لوی شان ولدیم اوس د دې جواب قسم هغه څه شه دی علما مفسرین ذکر کوي چې هغه معذوف دی لتبعثن حضرت شیخ نور الله مرکزو کو فرمایله چې جواب قسم دلته څه دی هغه محذوف دی شاید دی قران چې لوی شان ولده لتب عصنا چې تاسو به خامخا پاسول شئ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم دا زجر دی لپاره دا کفارو بل عجبوا ان جاءهم حضرت شیخ نور الله مرکزو کو فرمایل چې د دې معطوف علی هغه محذوف دی هغه څه دی فشکوم دوی شکو وکړم چې یو انسان او حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایل چې مشرک کافر د باس بعد الموت نه انکار په عقل سره کړی دی نو الله رب العزت چې قران کې څومره دلایل اثبات د قیامت لپاره ذکر کړی دي نو هغه دلایل عقلی ذکر کړی دي نو دوی خپل عقل اعتبار سره وي چې مونږه مړ شو او خاور خاورې شو بیا به دوباره مونږه پاسولې شو دا واپسی خو ډیر لره د دا خو عقل نه منیا نو دلایل عقلیه اول دلیل په باس بعد الموت الله فرمایي قد علمنا ما ننقص الارض منهم بل کذبوا بالحق لما جاءهم بلکې داسې نه ده کذبوا بالحق دوی نسبت د درو کړ دې حق ته درو جنتیا کړی ده د حق ادا شیخ نور الله عمر کدوب داسې دې کې فرمایله دا مانو نه کې چې کذبوا بالحق درو جنې کا حق چې درو جنې کا حق اوس د دې مطلب وې دا دی چې مناظره شروع وا باز شروع او هغه دروژن ثابت کو دروژن کوي په دې دواړه خپل کې خبرې کولې دې دروژن کو نه نه بل کذبوا بالحق بلکې دوی نسبت د درو کو حق تام دروژن کړي نه وو پدا سه کار کیو چې اګډ وډ وو کله به وی چې دا اساطیر الاولین دي کله به وی چې دا درو دي کله به د دروغ نسبت کو کله به چې دا مجنون دي کله به چې ساحر دي پخپلم په یو خبره باندې نوک لکم افلم ينظروا الى السماء فوقهم اوس دلیل عقلی علوی یعنی هغه امور ذکر کیږي چې هغه تعلق بر سره دی اور دا دلیل دا مشتمل دی پسو امور باندې سلور امور باندې مشتمل دی اول فوقهم دویم کیف بنیناها دریم وزیناها او سلورم وما لها من فروج نو دا دلیل عقلی علوی دا مشتمل دی په څلور امور باندې افلم ينظروا الى السماء آیا دوی غور نه کوي نه ګوري الى السماء اسمان طرف ته فوقهم چې پاسه د دوی دی دوی د اسمان ته نه ګوري چې الله دوی له پاسه دا څنګه درولې دي کیف بنیناها الله فرمای چې څنګه مونږه جوړ کړ دې دام د دا اسمان مونږه څنګه جوړ کړ دې بے نقشې بے رس ستون ستنینا بغیر د سټیک نه وزیناها اور دې دې طرف ته نه ګوري چې دا اسمان مونږه څنګه خسته ګرځولې دې وما لها من فروج او نشته دې لپاره چاودل شګاف چیراټ دا سه الله دا چت قائم کړی دی چې د دې لپاره څه چاودل څه سورې هغه پدې کې نشته دی والارض مددناها دا بل دلیل عقلی سفلی دا مشتمل په څلور امور باندې مددناها القیناها تبصرتا و ذکرام دا دې پر فعل محذوف دی او دا فائدہ د دلایل ذکر کیږي چې الله فرمایي اسمان ما پورته پتا سو درولې دي جوړ کړي ما دي خسته کړي ما دي او داس می خسته کړ دي او داس می جوړ کړ دي چې هیڅ چیراډ او چاودل پکې نشته دي زمکه الله فرمایي چې ما خورا کړی دا ونزلنا من السماء ماء مبارکا دا دریم دلیل عقلی وسطی ذکر کیږي بین السماء والارض هغه امور چې د اسمان او د زمکه په میز کې دي لکه ورېز شي او بارانونه راوړي دلام ډیر فائدو والام په دې کې برکت یعنی دا هر یو سیز هغه حیات الله یې خدیم وانبتنا به جناتن الله فرمایي چې مونږه زرغونو په دې سره